بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد نن د دې وضاحت مو د له سره کو چې دا یو خو په مسلمانانو دا وروبه و پیژنو د شپږ ارکان چې دا سیکولریزم دی او سیکولریزم یو نوې کفري مذهب دی د مسلمانانو د سره د نوې کفري مذهب معامله شروع کی او مسلمانان ان شاء الله د نوی کفري مذهب معاملات دي سره خو خپل کوي ان شاء الله دا غڅ مهنت ضرورت په مت نه پیخيږي خو دومره ده چې مسلمانانو باندې ته دا شی ور و پیژنې چې دا کفري مذهب ده نور مسلمانان کې وسه هغه اسلامي راګ ژوندای دی او استاد یسیر رحمه الله یی څه مسلمانان میندې شانډې نه دي شوي ښه او علامه اقبال یی څه نهی ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے زارا نم هو تو مټی بډی زرخیز ہے ساکی ای څه اقبال د خپل وران پټی نه نا امید نه دی کله غوندې نام وی نو د خور ډیره زرخیزه ده صحیح دی لغون نام څه وي نو خوره د مسلمانانو ډیره زرخې زره لغون د نام ته ضرورت دی دی مساله کې لغون د نام دا دی چې مسلمانان ته په دې پوه کې چې دا یو کفري مذهب دی مسلمانانو کې د غیرت هغه لشه اوسه پرشته دی چې هغه یو مذهب وپېژني چې دا کفري مذهب دی فورا ونه نفرت کوي کافر اوس پرې دا کوشش کړی دی چې سیکولرزم ورنه رپټ کړي کافرو په دې خبره نظر دی چې مسلمانانو کفري مذهب نه نفرت دی نو هغه یې څه که چېرې د کفري مذهب په تور سیکولرزم دوی وپېژني نو فورا ورنه نفرت کوي چې نفرت کوي سیکولرزم اسلامي ملکونو نه مکمل ختمېږي او دا مجاهدین بیا په زرونو نه وي بیا په لکونو کروڑونو وي څه دا اوس نه راوچتېږي دغه ټوله دوکا ورسره شروع دی کافرو طرف نه ورسره دوکا شروع دی او مسلمانانو طرف نه لشعوري تور باندې د کافرو مدد شروع دی لشو هغه کوم شعوري مدد دی هغه مرتدو طرف نه دی مسلمانانو علماو ته رابنه له شعوري مدد ورسره شروع دی ځکه چې کافرون دا غوړي چې سیکولرزم د کفري مذهب په تور څوک و نه پیژني او مسلمانان د کافرو سیکولرزم ته کله د صلیبیات نوم ورکوي کله د عیسایات نوم ورکوي کله یو نوم کله صلیبیات او عیسایات خو دغه حقیقي نوم د سره دی نه او قانون او نظام خو حقیقي نوم دی خو د قانون او نظام لفظ ورته استعمالول دوره ډېر نه دی په کار ځکه چې دا نف دا لفظ مسلمانانو کې د مسلمانانو ذهنونو کې دی لفظ نن ډېر نفرت نشته دی وجنه د کفري مذهب لفظ استعمالول ته پکور دا کافر سي زوین ډېر دا لفظ نو خالص ته مسلمانان دغه شای و پیژني نو بس نور بیا معاملې اسانه ده خو کافر ګوره اوس پر خیتانه سیکولریزم پټ کړل ته ونه پیژني څه دا سیکولر غاره کفري مذهب دی خو کافر خو په دې پیږي څه دا وخت را روان دی چې خلک یو پیژنې چې دا یو کفري مذهب دی هغه نه مخکې کافر څه کوي کافر څه د کوم زړه کفري مذهبونه دي هغه نه چې کوم نفرت تا کوي هغه ختمول غوړي مخکې د دینه څه ته سیکولریزم د کفري مذهب په تور و پیژنې هغه نفرت خاتم کی او کله هغه نفرت مسلمانانو کې خاتم کی بیا کته سیکولرزم د کفري مذهب په تور په مسلمانانو وپېژنې نو بیا مسلمانان په خپل او نه نفرت نه کوي د نفرت جوړولو د پر ته یو نوې بل مهنت ور باندې کوي بیا ته ستړي ستړيږي ښه اوس ته یو ستړیا دی چې ته سیکولرزم خالص د کفري مذهب په تور په مسلمانانو وپېژنې بیا ته ته دوی ستړي پیخي او کافر دا غوړي کافر خواهش دا دی او د دې لپاره کوشش انتهایی کوي که ته سیکولریزم د کفري مذهب په تور ونه پیژنې که پیژنې هغه وخت کې وپیژنې چې کله کفري مذهبونو نه د مسلمانانو نفرت ختم شوی وي و دې نفرت لپاره دوه قسمه کوششونه شروع دي چې د نفرت د مسلمانانو خاتم شي کفر زړو کفري مذهبونو نه ځکه چې زوړ کفري مذهب نه کله ته نفرت خاتم شي نو ته خو اصل کې مسلمانانو ته د نوې کفري مذهب کله پیش کوي خو د زاړو کفري مذهبونو حواله ورکوې څه هغو غوندې دي کنه هغو غوندې دي کنه ام مشبه به ورته ښایې کنه ام مقیس علیه ورته ښایې چې مقیس علیه درته خاتم کی نو بیا د قیاس د په چی شي کوي هغه اصل درته خاتم کی اصل نه د تو نفرت خاتم کی نو بیا دی فرع دا یو قسم فرع دی ځکه چې نور کفري مذهبونو نه بعد د مترسیدل نو دا خو بیا خپله ختمیږي نو بیا به صرف دی خبره سره کار ونه شي تا ته ستړیا بیا دو چند شي دوه چند شي بیا ستړیا ده اوس صرف یوه ستړیا ده بیا دوی شي او دا کوشش په ډیرو طریقو شروع دی په ډیرو طریقو شروع دی یوه طریقه دا ده چې خپل سیکولریزم باندې د انسانیت نوم یې خل څه نوم انسانیت انسانیت نوم یې خل نو لهدا انسانیت یو مذهب دی هغه سیکولریزم دی خالص نوم ورته بدل کړ سیکولریزم ډیر نمونه دی یو انسانیت ته سر اعتدال د انسانیات ته روشن فکری دی روخن فکری او روشن خیالي او غیره دا ډېر نامې دي اصلاح او غیره دا ټول د سیکولریزم نمونه دي ازادي بشر دوستی او تعلیم او امن دا ټول د سیکولریزم نمونه دي ښه الفاظ بدل دي بشر دوستی نو نو مې ورته انسانیت هره نو انسانیت څه معنا ده چې د ټول مذهبونو ورکه ختمي کنه خپل ځکه چې انسانیت د تم عذاب دی نو که هندو انسان وي هندو انسان دی په ظاهر يهودي انسان دی نصراني انسان دی او مسلمان په ظاهر هغه مسلمان چې کوم د دوی طرف ته وي هغه دوی ته انسان لیدای شي چې کوم حقيقي مسلمان دی هغه انسان ورته نشي لیدای داسې د ټولو انسانانو چې کله شو د ټولو مذهبونو سره به برابر شو نو غي چې ته ته په مذهب څخه غیرت کوي خو په انسانيت غیرت وکړه کنه او انسانيت نوم یې تشته خره سیکولرزم ته خره دا یاد وساتوخه څه دوی کله دا دعوت ته څه کې دي دعوت نه خال ډیر زیات متاثر کیږي چیرې انسانيات کنه غي چیرې ولا د بعد خبر نه ټولو اتفاق ور مې رتی موږ خو اول اول وچه خبره کوو کنه ته که اتفاق راځي او که اختلاف راځي او دا کفر دی به د اختلاول نه په کارو بس او بل خبره هغه کوو چې هغه عقلي او هر قسم دلایل سره ثابت هغه دا کوو چې دنیا کې څوک هم دي هغه خپل مذهب ته د انسانيت نمور کوي اسلام انسانیت دی کنه ټول انسانان ته موږ دا دعوت ورکوو چې د اسلام کې داخل شي او اسلام نه زیات وسعت سره بل مذهب کې نشته هو ته سیکولرزم ته انسانیت یې خو تر خپل مذهب ته دعوت ورکوې زر خپل مذهب ته دعوت ورکوم اگر که ته ورته نوم بدل کړی نو دا خود خپل مذهب دعوت دی لکه څرنګه ته یې ته سیکولرزم څوک قبول کی بس دا ټول به د موډونه دي انده سمو چې اسلام څوک قبول کړي ټول د موډونه دي دې خبره کې خو څه خاص امتیاز نه حاصل سیکولرزم ته صرف یو دوکار نه انسانیت نوم د واجنه د ته نفرت ختميږي د ټول مذهبونو سره دا کار شروع دی ښه دینه خبر شو کار شروع دی ډیر وخت نه شروع دی اوس نه که تاسو دا کوشش ونه کړ په مسلمانانو د سیکولریزم د کفري مذهب په توګه ونه پیژندل بیا برسته دوره فایده ونه کی اوس په ډیره غټه فایده وکي دویم کوم کوشش ته هغه د وطنیات په نوم شروع دی ځکه چې وطنیات کې مخکې به تر شي کفر او اسلام کافر او مسلمان سره برابر دي نو دی واجب هم دی بس کفري مذهبونو نه نفرت په ختمېدو ده لګیا دی ښه ځکه د تعلقاتو بنیاد بنیاد وطن وګرځېدل مذهب ونه ګرځېدل څه مذهب ونه ګرځېد خو بس وطن د وجې نه یو سړي سره ته خپله محبت جوړېږي که هندو وین ته یې چېر ده د ما او د دې تعلقاتو بنیاد یو دی دا افغانه رضا افغانه دا پاکستانه زه پاکستانه مې خو وشوه بس نو دې سره هغه نفرت ختمېږي کفري مذهبونو نه بل د ازادي د شخصي ازادي مذهبي ازادي څه ورته د مذهبي مذهبي ازادي کوم سوچ دی کوم قانون دی او هر ملک نافذ دی هغه داسې یې چې یاره اجتماعي طور باندې خو سیکولرزم در باندې حاکم دی وطنیات به در باندې حاکم او شخصي طور باندې ته ته ازادي لري ته کوم مذهب اختیاروې و دې کې د ټولو نه زیاته ضروري خبره دا ده چې اکثري تبلیغ والا کوي ته بل مذهب والا د خپل مذهب په سودا باندې خپل مذهب ته رداوت کوي یعنی ته بل مذهب ولا خپل مذهب ته رداوت کوي نو دې نه دا نتیجه وباسي چې هغه مذهب ولا تان د حق شته چې مو دعوت کی مو خپل مذهب ته وړي اول دا حق ورکې چې مو ته دعوت وکړي بیا ورو ورو ورو اخر دا حق ورکول شروع کړي چیرې که موږ سل کسان کافر خپل اسلام ته رړو خو یو یو مسلمان مونږ نه وړوي نه څه شو تبلیغ ولاو ته اوس ویته جهاد ول نه کوي هغه چې بیا کافر ملکونو کې د مو دعوت بنديږي ګوره جهاد پرېخله تیش د پره دعوت نو سودا وکړه کنه کافر سره ته بس موږ جهاد نه کوو تاسو موږ ته دعوت اجازه درکو دعوت شر یو محدود دعوت په بدعتونو مشتمل دعوت محدود او بیا محدود کیند په بدعتونو مشتمل هغه په وجه باندې د الله طرف نه اجماعي فرض فرض عین جهاد پر ګرځي کنه دا ټول سوداوانی دي روان دي ښه د نظام اثر ده نو هغه د وجه نه ته کفري مذهب نه نفرت ختميږي حتی که عبدالوهاب صاحب ته دا خبره منسوبه ده خو کلاکو خلکو کړی دی واغونه توقع د دې خبره ده نو عبدالوهاب صاحب ته دا خبره منسوبه ده چې یو افغانه د کله د امارت سکوت وشه دینه بعد یو افغانه ورغله ورته عبدالوهاب صاحب ماته ته نصیحت وکړه کافر سره دشمنی خو ایمان دی کنه بلکه اوثق عر الايمان دی د ایمان د ټولو نه زیاته مضبوطه کړه ده اوس دا مضبوطه کړه ماته شي او بیا د عبدالوهاب صاحب په دعوت ماته شي نور کړه خو خپل ماتیږي کنه د دې مثال زه در بیانوم دا دا کس دې ته مو تیرونه یو تاسو ته تیرو ته دا د دې چات نیولو د پر ډېر کړي دي ها د چات نیولو د پر کړي ډېر دي خو مضبوطه کړي د تیرونه دي کدا تیرونه مات شي د نور کړي به خپل ماتیږي اگر که نور کړي ضروری دي هغه خپل کار دی نور کړو کچره دا کړي مات شي نور کړي بیا خپل کار نشي کوي نو د اسلام ټول نه مضبوطه کړه شي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله والمعادات في الله والموالات في الله د اسلام ټول نه مضبوطه کړي دا الله د پر محبت الله د پر کینه الله د پر دوستي الله د پر دشمنی دی چې کله دا وځي د اسلام بنیادی کړه ماته شو دا د د سیکولریزم د انسانیت کوم عالمی سیکولریزم دی هغه درته دا کړه ماته کړی ډېر مسلمانان ور سره منلې لري سره مجاهدین نه علاوه او وطنیت هم ته دا کړه ماته کړی ډېر مسلمانان ور سره منلې لري مجاهدینو کې ور سره ډېر منلې لري مثلا د امارات ولا منلې لري کنه حدود معنی او حقيقي مجاهدین نه علاوه خصوصي د دولت ولا مجاهدین نه علاوه ځکه دا د حدود موت کړي دي. القاعده والاو ځکه منلې چې القاعده والان د امارت تابع دي او اندرنګه مذهبي ازادي د کړه د سموته کړي ده مذهبي ازادي د هر وطن قانون ده سیکولر ایسایر د سیکولر قانون مباح ایسار نو دا درې خو قانوني شو نه دي دا طبعا نافذ دي ته معنی او کنه معنی درمن نافذ دي وی وای ایسای دعوتی وی وای دعوتی شعبه ده دعوتي شعبې ډېر شی دي مثلا میډیان دی مؤسسین دي کلونان دي دنیا کې څه شي د ټول دعوتي شوبې دي خو یو خاص دعوتي شوبه د دې پر ده څه دا د څومره مذهبونه دي زړه مذهبونه که اسلام دی او که کفري مذهبونه دي دغه اجتماعي احکام خواص معطل دي اجتماعي احکام کوم دي که سیاسي وي که معاشرتي وي اخواص معطل دي او ممنوع دي او جرم دی هغه باندې عمل دهشتګردي دی اخو وشوه پاتې شولو انفرادي احکام د هر یو مذهب د اسلام او د زړو کفري مذهبونو نو دوی سره څو کارونه کړی دي هر قانون هر یو ملک ولا قانون بغیر د دولت اسلامي نه د سره د څه کار کړل ته یو خو د ټولو کفري مذهبونو انفرادي احکام و د اسلام انفرادي احکام دغه د ټولو یو ځای ترجمه کړي د دین یو مذهب جوړ کړل ته شه یو مذهبي ونه جوړ کړل قانوني تور باندې ښه د غوردرو قوانینو کې د انسانیت قانون کې د وطنیت قانون کې د مذهبي ازادي قانون کې یو مذهب بل دا چې دې ته د مباح درجه ورکړه یعنی د دې مکمل دین انکار کول د ټولو مذهبونو انفرادي احکام نه انکار کول ته مکمل دهری شي اادر ته جایز کړی دي و دې مذهبونو کې یو حکم د یو معنا بل د بل معنا دا جایز کړی دي صحیح دی یو قبلوا بل پرګه چې کوم د قبول کړي هغه باندې عمل کوا کنه کوي دوړه ته مرضی ده دا ټول خبره د دې دلیل د اسلام مباح ګرځولې قانوني تور باندې خدا شاید تر باندې نافذ ده اوس دعوتی تور باندې یو اداره دی جوړه کړې یو اداره ډېر ادارې دي خو بس دا ټول ادارو ته مو دی وی ادارې نوم ورکو مقصد یو هغه ته وحدت الادیان ولا اداره د دې وحدت الادیان اداره دعوت درکوي چې ته دا ټول مذهبونه یو شی وګڼه. دا ټول مذهبونه اصل کې د یوه حقیقت نوم دی. پوه شوې؟ دې کې هم بیا مختلفې دي. ځینې ادارې داسې جوړې دي چې خالص د درو مذهبونو دعوت درکوي. اسلام او یهودیت او نصرانیت. دې درې واړو باندې اعوذ بالله اعوذ بالله د ملت ابراهیم نوم یې ښه دی. ځکه دا ابراهیم علیه السلام اولاد کې راځي دا خلک. څومره د کشش والا نوم یې وته. خوښ کړل او ځنه داري چې هغه بیا د هندوانو او د نور مذهبونو ور سره ور شاملوي دا دعوات شروع دي د دعوات کې مقصد سره یو خدای چې دا دعوت څو قبول کړي نو هغه به زړه نه د ټولو مذهبونو ته یو نظر کوي بل د دې دای جوړ بل دا چې د مسلمانانو توجه د وحدت الادیان مسالې کې ان دې ادارې طرف ته چې کوم غیرتي مسلمانان وي هغه د هغو توجه ان دې ادارې ته ورتاو شي او چې د کوم قانوني تور باندې ورباندې د شی نفیس دې دین نظر واوړي بل طرف دین سره خبر نشي او حقیقتا د مسلمانان دین نه دي خبر د وحدت الادیان باندې خو سره مو اجامو کې څوک نه دي لیدلې د مو معلوماتو مطابق چې دا غت رات کې یو یو رساله لیکلې البته عرب ډېر زیات کتابونه عرب علما او د وحدت الادیان نظریه او عقیده مقابله کې هغه کې خلاف کې لیکلې دي تردید کوي خو هغه د وحدت الادیان اندغه عداوتي درې مخالف کې لیکلي چې کوم د انسانیت قانون کې د وطنیت قانون کې د مذهبي ازادي کوم قانون کې قانوني تور باندې شان نافذ دي تردید کې بیا نه عربو کې مو رسالات دي لیدل نه جامو کې والله عالم کې دي شي نو لنډه درس دی باندې کوشش شروع ده دا شی بالکل نږدې شوی دی څه نه څه امید دي ځکه پیدا شوی دی څه ممکن دی چې اوس مو دغه دعوت شروع کړی دی څه خلک سیکولرزم د کفري مذهب په تور وپېژني، څه نه څه امید شته کنه خو ډېر کم امید دی، کم امید ځکه هم دی څه د پوره امت مسلمه کې کنه د خبر زه حقیقت په تور دا خبره کوم پوره امت مسلمه کې او پوره مجاهدینو کې او پوره د مجاهدینو علماو کې پوره د مجاهدینو طالبانو کې دا دعوت خالص مو شروع کړل نو دینه به مو څوره امید وکړو ته خپل سوچ وکړه دینه مو ډېر کم امید نه کوو ځکه زموږ حیثیت وګوره کنه او دا مساله وګوره ښه څوره غټه ده. نو که دکې همت مو څه ونه کړو نو دنه ډېر کم امید کېږي. نو دا کم امید يو طرف ته دی بل طرف ته د وحدت الاديان والا دعوت شروع دی په درو طريقو سره وحدت الاديان ته باندې نغه دی قانوني طور باندې نافذ دی د انسانيت وطنيت او مذهبي ازادي په طور او په يوې طريقې د دي دعوت شروع دی او عالمي پشت پناهي ورته حاصله دی هغه دعوت ته د هغه مقابله اوس دي سره اوس مو په دي شروع شوي يو الا دغه دوه زره یو نه بعد یو 2002 یم نه بعد په دې مشور شوی و هغه ځای کې هغه دا ډېر وخت نه شروع دی نو ظاهر کا چې الله مدد وکي بل مثلا نو ظاهر د دا یې هغه دعوت مونږ مخکې کیږي هغه سره وسایل ډېر دي خلکو سره ډېر دي نو هغه مونږ مخکې شو د مسلمانانو نفرتي کفري مذهب نوم نه کوم نفرت د مسلمانانو دی دای خاتم کړ نو کبه ته دا پچاو پیژنې هغه फायदा بونه کی اگر که پیدا بیا دا کوي ته صحت پر پیدا بکی خو هغه پیدا نه کوي ته اوس نه کومه متوقع ده نو دی واجه نه تش پاو رز دي ته یو کاخه مهرباني وکا دي تش پاو رز دی واکا دا وړو کا شاو نه غنه دا ډل غاټ شاعر دا د کافرو د شک مکمل شکست لپاره اول قدم دی خو ډیر مضبوط قدم دی د مسلمانانو مکمل فتح د پر اول قدم دی خو ډېر مضبوط قدم دی و دا داسې قدم دی چې د 200 کالو کې دا قدم هیڅ نه خسته دا مو داوی سره د خبره کوي هیڅ نه خسته نه قدم ته وخله کنه کافر سر بربادیږي بس اوس بالکل خبره په سر وی لاړه دی کدا دا وات نن نه 50 کاله مخکې یا 100 کاله مخکې شروع شوه کم از کم 15 شل کاله مخکې شروع شوه وای گزاره به کړی اوس خو چې څرنګه مو دا دعوات شروع کړ څو هم کته د دې مقابله کې د وحدت الادیان ولا دعوات د غرونو سرونو ته رسیدلو صحیح نو کوم امیدونه مو دینه کول هغه امیدونه مو اوس ورنه نور رقم شول خو دغه امیدونه ورنه مو زیات په دوه واجو کوي شو د الله مدد او د الله مدد شرط حاصل کیدا وي چې خپل واس ور تمام کې اگر کا واس ته سره ډېر لګوي واس کله تمام کې غنبت سره الله مدد کې نو د خپل واس ور تمام کو د دې د کولو کې انتهایی کوشش وکړو څه دي هر يوه دغو درو کښونو کې هر يوه کار کولو کې د تا د مرګ جذبه وي څه زه مړ شوم خو دا کار کوم مړ ځان مړوم خو دا زده کوم ځان مړوم خو په دې عمل کوم ځان مړوم خو د دې دعوت چلوم نو بیا کېدای شي څه د اول قدم موږ خو صحیح واخلو خالص مو د مجاهدین هم په دې کایل کو کنه نور مسلمانانو کله کایل کول به مشکل نه دي خو همیشه نږدې نږدې ته ګوره لر لر ته نظر ما کوه لر لر ته نظر څه کله کوي شیطان در ګډوډوي نږدې ته دعوت ورکوي خپل کور کلیو ملګریو نه د خبره شروع کا ان شاء الله ته کور به ناست یو د دعوت به چلیږي ها او کلر لر تر غ نظر وکړو خپل کور د نه پات شي بس مغه تبلیغي به تن شواله صحیح ده سره افریقې کې ته ورسېدل کور کې دین نشته شریعت نشته نو دی غ مساله کې لغونه دا خبره ځم ته طرف ته خبره نسبت هم وشو خو هغه مو د کمزوري واجب نه وکړه هغه مو د الله مینس کې خبره ده صدقه د دې مسالې کمزوري تاسو ته پته ولګيږي دا څوره کمزوري روانه ده زموږ غو نه کمزوري خلکو شروع کړي ځکه څه کچره ته تاسو تاسو دا توقع څه وي چې دا بل چون شروع کړي وي نو تاسو بیا لغونه کې د شي غفلت در باندې راشي چې را وځ ډېر علماء دا شروع کړي وي مو ورکه لغونه حساب واخلو چې زیاتې حصے ته ضرورت نشته د ځکه د نامه ملا خرابېږي نور علماء نه شروع کړي نور علماء نه خو تمه ونه کې ته مجاهدین علماء نه تمه ونه کې دا خالص مو شروع کړل دې خبره مطلب دا و چې تاسو کچېره دا تمه پیدا شي ته بل چا شروع کړل به در کې سستی راځي ا سستی ختمولو لپاره مو دا خبره خپل ځان ته منسوب کړله حقیقت هم داره حقیقت خو بیا که حقیقت وي سړی خو لغونه تعریف د خپل ځان ورکړي کله کله خو دا ځان تعریف د پر نه دی ان شاء الله الله دې متمفي وکړي که تعریف ورکړي غلي خو اصل مقصد د دي مسالې خيال دي چيار دا ډيره کمزوري طريقه سره شروع شوی ده نو دا مضبوطيږي اله څه دي ته تاسو هر يو سړی ډير غټ اهميت ورکو د څونه اهميت مور کړه د دینه په څو چنده ورزيات اهميت ورکو کله شي د تاسو خله کې الله مونږ زیات برکات وچی د تاسو زبان د مو زبان نه زیات فصیح وي دا حقیقتا د فصیح ته د تاسو زبان کې وسعت د مو زبان نه زیات ته موږ زبان باندې مثلا د پیښور خلک دره نه پوهیږي لکه تاسو زبان باندې پوهیږي تاسو زبان باندې ټول خلک پوهیږي مثلا موږ زبان کې داسې الفاظ شته دي چې هغه باندې کېدای شي داسې نږدې غونې پښتانه هم پوه نه شي نو فصاحت هم تاسو زبان کې د موږ زبان نه زیات داسې نور هم به داسې واجب وي هر چا ته الله خپل خپل صلاحیتونه ورکړي دي یو صلاحیت ورکړي د تا استعمال شي بل ورکړي د دی بل د بل بل بل نو دا دعوت کېدای شي ډېر مخکې لاړ شي ښه ډېر فطري دعوت دی انشاءالله څه مشکل و تکلف ورکې نشته نه یو شاید دي کې مو داسې تک په تکلف سره ثابت کوو انتهایی فطره فطری شاید او تاریخ نه وا مشاهده نه ثابت شاید سر بازار ته لاړ شه د هر شی به ته پنځو منټو کې را ثابت کتاب خلاصولو ضرورت ورته نشته هر شی په سترګو لیدای شي او په غوږونو اورېدای شي نو دې وجې نه دې باندې د دې کفري مذهب په تور باندې د دغه سیکولرزم پیژندل په خلکو د دې سره د دغو شپږو ارکانو د انتهایی ضروري سبحان الله